اے نبی صلی الله علیه وسلم زما کوم بندگانو چې ایمان راوړې دي هغه ته وایا چې مونږ قائم کړي او سوچ ورلا مونږ ور کړی دي داغینا پخکارا او پپټا د نیکي په لار کې خرج کړي مخکې د دینه چې هغه ورځ راشي چې په هغه کې با نه اغستل خرڅول کیږي او نه با دوستی په کار راځي